تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ بېشکه هغوی چې زموږ نازل کړي څرګند آیتونه او سمې لارښوونې له هغه وروسته هم پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې ښه بیان کړي نو دوی به الله هم له خپل رحمته شړي او ټول لعنت ویونکي به هم لعنت پرې وایي پرته له هغو چې توبه یې وکړه عملونه یې سم کړل او حق یې بیان کړ نو توبه به یې قبلوم او زه ښه توبه منونکی ډېر مهربان یم که پر موږ داسې خلک واکمنان سول چې خپل حق یې راڅخه غوښت او زموږ حق یې نه راکاوه، په داسې وخت کې موږ ته څه لارښوونه کوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې مخ واړاوه. هغه بیا پوښتنه ترې وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، اورئ او خبره منئ. بېشکه پر هغوی خپله ذمه واري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په بمبار کې دوه تنه امریکایان او شپږ څلوېښت تنه اربکیان قتل، پنځه دېرش تنه نور ژوبل شوي دي. د زابل ولایت په مرکز قلات کې جلا پیښو کې لس تنه مزدور عسکر وژل شوي. د پکتیا ولایت په زرمت کې ګډو وحشیانو خلک شهیدان کړي او له ځانه سره یې وړي دي. د نیمروز ولایت په دلارام کې پر قرارګاه د برید له امله درې تنه مزدور عسکر قتل، اته تنه نور ژوبل شول. اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت له نادعلي ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د لوی مانده په سیمه کې ګڼ شمېر مزدور عسکر او کمانډویان د امریکایانو په ملتیا د شوراب له هوایي اډې څخه په ټانګونو او موټرو کې راووتل چې ماسپښین مهال د چانجر په سیمه کې ورته سنګوري اربکیان راووتل د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوه چې نیم ساعت یې دوام وکړ وروسته سیمې ته د امریکایي یرغلګرو الوتکې راورسېدې او په خپلو مزدور اربکیانو یې سخته بمباري وکړه د بمبار او جګړې په پایله کې دوه تن امریکایي عسکر او شپږ څلوېښت تن اربکیان ځای پر ځای قتل پنځه دېرش تنه نور سخت ژوبل شول همداراز د مزدور دښمن ګڼ شمېر وسایط هم له منځه تللي دي د یادې ولسوالۍ اړوند د لوی مانده په سیمه کې پرون ورځ له هغه امریکایي او مزدور عسکرو سره سخته جګړه ونښته چې د شوراب له هوایي اډې نه په ګڼ شمېر شوبلو او زغروالو ټانګونو کې سیمې ته د عملیاتو په موخه راووتل د جګړې په مهال د دښمن پر یوه شوبله او پلې عسکرو د خښ کړای شوي ماینونو په مټ چاودنې شوې دي چې دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې تېره شپه یولس نیمې بجې د مزدوري اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د لوړو بکرزو پوستې ته څېرمه وړمه شپه د ماین په چاودنه کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز پرون سهار اته بجې په سیمه کې په پلي مزدورو عسکرو یو بل ماین وچاودېد چې په کې شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د یو بل خبر له مخې بیګا ماخوستن نهه بجې د مرکز قلات اړوند د ظفرخېلو په سیمه کې یو تناجر عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د یاد ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د بارخېلو کلي ته څېرمه پرون سهار اووه بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند کوتخیلو سیمه کې د ګډ وحشي دښمن لخوا پیل شوې چاپه پای ته ورسېدله. د دغې چاپې پر مهال اشغالګرو او اجرتي قاتلانو یو تن عام کلیوال په شهادت رسولی، درې تنه یې ټپیان کړي او په دې برسېره یې د تلاشۍ په پلمه د خلکو کورونه پلټلي او د عادت له مخې یې ټول قیمتي اجناس غلا کړي دي. چپه وهونکو وحشیانو د تګ پر مهال ګڼ کلیوال هم د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې وروسته له هغه چې مجاهدینو په خپل کمیاب تکتیکي برید کې د طاهر په نوم د غلام ادارې د جاسوسي شبکې یو کارمند له منځه یووړ، دښمن غوښتل پرون سهار پنځه بجې د انتقام په موخه د تخار ولایت د قرنطوي په قلریوس سیمه کې برید وکړي، خو د بیدارو مجاهدینو له پر وخت او غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او بېرته له سیمې وتښتېدل. د لومړنیو معلومات له مخې په دغه برید کې د ګوډاګي دښمن شپږ تنه غلام عسکر وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د نهالانو په سیمه کې بېګا ماښام په اوکم اته بجې د مزدور دښمن پر قرارګاه وسله وال برید ترسره شو. برید چې یو ساعت یې دوام وکړ، په پایله کې درې تنه اجیر عسکر ځای پر ځای قتل او اته تنه نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې فراه ښار ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو پر شوبله د خښکړی شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول یو بل خبر وایي چې د مرکز فراه ښار اړوند د برنګتوت غونډۍ په سیمه کې تیر مازیګر مجاهدین د مزدور دښمن له کمین سره مخ شول چې جګړه رامنځته شوه وروسته سیمې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 شول دوه تنه ساتونکي ځای پر ځای قتل، درې تنه نور ژوبل شول. د بادغیس ولایت د سنګیاتیش ولسوالۍ اړوند د بادروکي په سیمه کې له تیرو پنځه ویشت ورځو راهیسې په هغه مزدور عسکرو او پولیسو د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره کیږي چې د سیمې بیرته نیولو په موخه راوتلي په بریدونو کې دښمن ته دروند زیان اوښتی خو کره شمیره یې نه ده ترلاسه شوې دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو د هوانونو او نورو وسلو په مټ بریدونه کوي چې له امله یې ملکي خلکو ته دروند مالي او ځاني زیان اړولی د دښمن وحشتونو په سیمه کې دوام لري چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته خپاره شي د بادغیس ولایت په سنګ اتیش کې یو مزدور عسکر وویشتل شو د لوګر ولایت خوښۍ ولسوالۍ اړوند شهرک سیمه کې د ګوډاګۍ اردو په ټانګ د مین چاودنه وشوه د مجاهدینو له خوا د ځای پر ځای شوي ماین په دغه چاودنه کې د مزدور دښمن ټانګ ویجاړ او پکې سپاره درې تنه ګوډاګي عسکر ووژل شول. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت مرکز ته څیرمه د کابل ګردیز پر عمومي سړک د مزدور دښمن رینجر موټر د مجاهدینو له خوا تر برید لاندې راغی چې په ترڅ کې د مزدور دښمن رینجر تخریب او سپرو عسکرو له ډلې یو مړ او دوه تنه نور ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت جلګې مفتوحه ولسوالۍ پر ودانۍ، امنیه قومندانۍ او ورڅیرمه د سید جمال الدین په عالي لیسه باندې د مزدور دښمن الوتکو درنه بمباري کړې چې له امله یې د امنیه قومندانۍ او لیسې ودانیو ډېره برخه ورانه شوې خو دا چې د بمبار پر مهال لیسه کې څوک موجود نه ول چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ په مرکز کې دوه تن عسکر د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز د یاد ولایت په میوند ولسوالۍ کې شوب له ویجاړه او یو مزدور عسکر وویشتل شو. وروستی خبر دا چې د پکتیا ولایت جاني خیلو ولسوالۍ کې څلور تنه اربکیان د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. من دشمن دین مذهب عزت و استقلال نیستم من دشمن خونی تو نیستم من با تو بدی ندارم و چطور می توانیم با هم بد باشیم در حالی که بچه یک خاک و یک سرزمین هستیم هر دو فرزند افغان هر دو همسایه و هم همقریه و همشهری هر دو هم بازی و هم مکتب و هم مسجد من چطور دشمن خاک خود شده می توانم و دشمن فرزند خاک خود در حالی که هر دوی ما با این خاک تعلق داریم اسکر جان حوصله کن حوصله کن و چند دقیقه به سخنان من گوش بده ببین این وطندار تو چی میگوید میخواهم بدانی و باور کنی که هرگز دلم نمی شود که ماشه توفنگم را فقط به خاطر افغان بودن و هموطن بودن بالای تو بکشم من با تو و تو با من مگر چه پدر کشتگی داریم ولی میخواهم بدانی که چرا در برابر تو می چرا در حالی که میدانم بچه افغانی و از این سرزمین در برابر تو مبارزه می کنم تو را می بندم و اسیر می کنم فکر میکنی این همه اثر دشمنی شخصی است به خدایی که ایمان داری چنین نیست من دشمنی شخصی با تو ندارم اما اگر میبینی در برابر تو ام به خاطر این است که تو در برابر دین سرزمین آینده عزت و استقلال شرف و حیثیت خود ایستاده ای تو در کنار دشمنی ایستاده ای که به اندازه پشیزی در نزدش اعتبار و ارزش نداری تو در کنار دشمن ایستاده ای که نه تنها دوست تو نیست دوست سرزمین تو نیست و دوست آیین تو نیست بلکه دشمن سرسخت تو است دشمن سرسخت دین تو است و به خاطر نابود کردن تو دین تو سرزمین تو لشکرکشی نموده است اسکر جان باور کن که فریبت دادند که من دشمن تو هستم یا دشمن خاک تو هستم عقلت به کجا رفته چطور من و تو دشمن هم شده می توانیم در حالی که بچه هم بازی بودیم خانه ام دیوار به دیوار خانه ای توست پدرم پدر تو را و مادر جانم مادر تو را می شناسد هر دو بچه افغانیم هر دو از یک نسل و از یک تباریم اینکه چرا با من دشمن هستی نباید از من بپرسی از خودت بپرس به چه کسی وظیفه می کنی معاش وظیفت از کجا می آید به چه کسانی خدمت می کنی قدر و قیمت تو در پیش مافوق تو و مافوق مافوق تو چقدر است اصلا آیا میدانی مافوق تو کیست فکر میکنی اشرف غنی است یا دکتر عبدالله کلاه خود را قاضی کن و از وجدان خود پرسان کن آیا واقعا این مافوق از خود اختیاری دارد این مافوق با پول چه کسی با صلاح کی تو را به جنگ من میفرستد میدانم که میدانی ولی برای تو واضح بگویم مافوق اصلی تو جنرالان و افسران آمریکایی است رئیس جمهور امریکاست دشمن قسم خورده اسلام میدانم که همین قدر خوب میدانی امریکا دوست اسلام نیست بلکه دشمن اسلام است میدانم که میدانی امریکا خیر تو و خوبی و آینده تو و جهان اسلام را نمیخواهد بلکه برعکس به جنگ تو و سرزمین تو و مسجد و محراب تو و مدرسه تو آمده است اسکر جان چرا در حالی که بیدار بیدارسی خود را به خواب میزنی و حیف تو نیست به خاطر دوازده هزار افغانی پیسه ناچیز که شاید شکم گرسنه زن و فرزند تو را هم به طور کافی سیر نکند خود را اسیر امریکا و مافوقهای خود که همه غلامهای بی اراده و بی اختیار امریکاست نموده ایم اسکر جان به جوانی خود رحم کن و بفهم ای که در دست تو است بریشی که در بر تو است بوتهایی که در پای تو است غذای ناچیزی که به تو روزانه میدهند پول معاش تو همه و همه نه از درآمدهای کشور تو است بلکه پولهای خیراتی است که به نام تو و ملت تو مافوقهای دزد و خاین تو از دنیا گرفته و به قدر کم مصرف و هزینه تو می کنند و بیشتر آن را خود بالا کشیده برج بلند منزل خانه و کاشانه در خارج می سازند صرف بچه هایشان که در خارج برای تحصیل رفته می کنند خرج ایاشی ها و حوسبازی های خود می کنند و تو اینجا با تفنگ دستاشه خود داری برای کسی خدمت می کنی که لحظه ای در غم تو نیست این را من از روی دشمنی با تو نمیگویم از دوستان و همراهان خود در جای جای افغانستان پرسیده توانی که هرگاه در کمین من و دوستان من افتاده اند و هرگاه در حالت شکست و مرگ قرار گرفتن چند بار این های بیخیال تو برایشان نیروی کمکی اعزام کردند فقط نشسته و مرگ تو را تماشا کردند و در حالی که اگر بچه ایشان در خارج سردرد خفیف پیدا کنند شب و روز بر سرشان سخت شده و غم سردرد بچه ایشان را میخورند تا علاج شود و آیا هیچ فکر نموده ای که وقتی به غم غصه ای تو نیستن آن وقت که تو کشته شوی و یا مجروح و معلول در بستر شفاخانه و یا کنج خانه بیفتی چه کسی غم زن و بچه و بی کسی تو را میخورد اسکر جان اصلا اگر تو را به جوانیت رحم نمی آید به مادرجان و پدرجان پیر خود رحم کن مگر آنها چی گناه کردند که باید در انفوان جوانی شاهد جوان مرگ شدن تو باشند گناه پدرجان پیر تو چیست که باید کمرش به خاطر مرگ تو خم شود گناه مادر تو چیست که باید به خاطر گلگون شدن تو در خون ماتم گرفته و جگر خون شود چطور دل تو می شود در حالی که تو را فریب دادند اسکر وطن خود هستی له روانې جګړې څخه د کابل ادارې او تحت الحمایه رسنیو موخه د امریکایي ظالمانه اشغال پر ضد د افغان ولس روان جهاد دی. د روانې جګړې په اړه د عالمانو په نوم جوړې شوې او دایرېدونکې غونډې نه د جنګ ځپلو هېوادوالو طرحه ده او نه هم حتی د کابل ادارې ابتکار. بلکې د همدا ډول غونډو طرح او زمینه سازي یرغلګرو کړې او د دوی په مالي او تبلیغاتي ملاتړ همدا لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د یرغلګرو پخواني عمومي قومندان جنرال نیکولسن په خورا ویاړ سره وویل چې پر طالبانو به د پوځي او سیاسي فشار سربیره مذهبي فشار هم واردوي. جنرال په واضحو ټکو کې د اندونیزیا غونډې ته اشاره وکړه او همدا یې پر مجاهدینو د مذهبي فشار د یوې بیلګې او لاسته راوړنې په توګه یاده کړه. د اندونیزیا تر غونډې وروسته د جنرال نیکولسن د طرحې او غوښتنې پر اساس په سعودي او کابل کې هم د علماو په نوم ناستې ترسره شوې. په یادو شوو غونډو کې چې د علماوو نوم ورکړل شو نه د عالمانو ترمنځ علمي بحثونه او مناقشې وشوې او نه هم د غونډې ګډونوالو ته دومره فرصت ورکړل شوی و چې خپله علمي او یا عندي فتوا صادره کړي د کابل په ناسته کې د سولې د حکومتي شورا له لوري لیکل شوې اوږده مقاله په ګډونوالو وویشل شوه. داسې مقاله چې نه عالمانو لیکلې، نه د روانې جګړې اصل او علت پکې بیان شوی، نه د یرغلګرو ناروا شتون او وحشتونو ته پکې اشاره شوې، آن تر دې چې د علماوو په نوم د غونډې ګډونوالو دومره وخت هم ونه موند چې یوازې همدا وار له مخه لیکل شوې مقاله له نظره تېره کړي او په اړه یې خپل نظر وړاندې کړي. خو رسنیو د ارګ د خبرپاڼې په تعقیب اوازې خپرې کړې چې په کابل کې دوه نیم زره عالمانو روانه جګړه ناروا وبلله. د شرعي نصوصو، بین الدولي قوانینو، بشري او مدني حقونو له مخې په افغانستان کې د یرغلګرو عسکرو شتون مطلق ناروا دی. د کابل ګوډاګی رژیم یې هیڅ شرعي او ملي مجوز نه لري. یرغلګرو طرحه او ډیزاین کړی، د خپل وحشیانه اشغال د بقا په موخه د رژیم پوځي، سیاسي، مالي او اخلاقي ملاتړ کوي. د اشغالګرو له هر اړخیز ملاتړ پرته د کابل رژیم بقا نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې یرغلګرو او کابل رژیم هم اعتراف ورباندې کړی دی. د عالمانو په نوم په جوړو شوو غونډو کې په افغانستان کې د روانې جګړې اصلي علت یعنی د یرغلګرو ظالمانه پوځي حضور ته اشاره هم نه ده شوې خو د همدې وحشیانه اشغال پر ضد د افغان ولس روان جهاد ته د نامشروع جګړې نوم ورکول شوی دی د افغان ولس روان جهاد چې د حق پالونکو عالمانو په فتوا پیل شوی د یرغل تر ختمېدو او د اسلامي نظام تر نفاذ پورې به روان وي. د درباري ملایانو په عندي فتواو د جنرال نیکولسن په مذهبي فشارونو یې نه مشروعیت له منځه ځي او نه هم موجودیت. دی اونۍ تحلیل د شریعت غږ رادیو ډیرو محترمو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوښ یو چې نن یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او د دې اونۍ نوې تحلیل او ارزونه زه ایمل او زما همکار حقمل تاسو ته وړاندې کوو. بله ایمل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د ونې د تحلیل په دې موضوع کې به لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې ورسیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او بیلابیلو سیمو کې د ګډاګیانو د غوی د کفری بادارانو لخوا نه ستر وحشتونه او بربریت ظلم او ستم په هوادوالو باندې روان دی د چاپو په شکل د بمبارونو په شکل مختلف شکل باندې هوادوال وژل کیږي ربړول کیږي نو دغه موضوعات باندې به موږ تاسو رڼا چو چې ولی هوادوال وژل کیږي ورستی هغه معلومات به چې کوم ولایتونو کې دغه عملیات شوي دي او د دې عملیاتو څخه د دې ظالمانو د دې کافرانو د غلامانو هدف څه دی نو په دې اړه به ان شاء الله خپل درنو قدرمنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کوو بله حقمل صاحب دا تا چې کوم موضوع ته اشاره وکړله د افغانستان مظلوم دربدره او بې دفاع ولس د امریکایي وحشیانو او د هغوی د روزل شوو ګډاګیانو لوري نه تر ډیر وحشت، استبداد او ناترسۍ لاندې ده. هسې خو هم له تیرو اوولسو یا نږدې اتلسو کلونو راهیسې د افغان مظلوم او بې دفاع ولس په مقابل کې د امریکایانو ډول ډول مظالم، وحشتونه جریان لري او ترسره شول. ټول هغه تمرینات چې هغه د افغانانو او ښه وژنه کوي ډېره یې کوي او ډېر وحشت ترېنه پیدا کېده هغه هغه وسلې هغه تکنالوژي امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړله او د هغې له استعمال سره جوخت د دوی هغه اجیر ګوډاګی رژیم او د دوی مزدورانو د هغه پراخ هرکلی په هر وخت کې کړی ده نو اوس په دغو وختو کې چې د امریکایانو کوم نوی قومندان جنرال میلر په نامه باندې راغلی نو دا هم د دې سره د افغانستان په لر او بر کې د افغانستان په هر کنج او کنار کې د وحشتونو بربریتونو د ملکی خلکو د تلفاتو هغه خبرونه پیښې جریانونه هغه راپورته شوي دي او په ډیر ظلم او ستم سره دغه لړۍ روانه ده چې په دغه نږدې دوه اونیو کې د افغانستان بالخصوص د وردګو په ولایت کې د ننګرهار د خوګیاڼیو په ولسوالۍ کې د لوګر ولایت په مربوطاتو کې همدارنګ د هیواد په جنوب غرب ځینو ولایتونو کې هغه پیښې چې یعنی رسنیو ته رسیدلې وي د کندوز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې دغو ظالمانو، جابرانو او د بشریت او اسلام دښمنانو په ډېره بې رحمۍ سره هلته هوایي بمبار کړی ده، چاپې غورځولي دي. نو دغسې ټول که موږ او تاسې په دې باندې بحث وکړو، په دا هره پېښه کې دوی لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، کورونه یې ورته ړنګ کړي دي، ماشومان یې شهیدان کړي دي، ښځې یې شهیدان کړي دي، سپین روبي یې شهیدان کړي دي، او د هغوی شتمنۍ یې چور کړي دي، د هغوی شتمنیو ته یې ورونه اچولي دي، وسایطو ته یې ورونه اچولي دي، بیا د هغوی شتمنۍ چور کړي دي او په هغه علاوه یې هم بسنه نه ده کړې، له ځانه سره یې ګڼ شمېر لسګونه افغانان بوولي دي، هلته یې جلخانو ته شکنجې ورکړي دي او تر اوسه پورې هغه د دغو ظالمانو په ولکه کې پراته دي. نو دغه اقمل صاحب دغه جریان روان ده، په دې باندې دغه مزدوري رسنۍ هم په نیمو نیم کله ډول سخوند وایي چې داسې پیښې کیږي خو په دقیق ډول نه وایي چې د دوی د دغه ظلم او ستم کچه او ارقام څومره دي دا نه وایي صرف دومره وایي چې په پلانکی ځای او سیمه کې د په اصطلاح افغاني ځواکونو چاپې ووهلې او هلته یې مخالفینو ته صدمه ورسوله او داسې ویل کیږي د دوی په اصطلاح چې ملکي خلکو ته یې هم تاوانونه رسولي په داسې حال کې چې دغه ټول څه ما یاد کړل په دې کې یو هم داسې یو څوک نشته چې هغه د وسلوال وي یا د اسلامي امارت کوم د کوم مسؤل کور یا د غوی د خپلوانو کورنۍ د هلته وي بلکې ټول عام ولس او بې دفاع ولس ته چې دوی له هغو نه غچ او انتقام اخلي او دغه لړۍ ته په ډېر وحشت سره دوام ورکوي. لکه تاسو ته چې څنګه معلومه ده کله چې په افغانستان باندې امریکایي اشغالګرو تعرض وکړ او دغه هېواد یې اشغال کړ په لومړي سر کې دوی ډېر زیات تبلیغات وکړل دوی خلکو ته ویلي چې موږ دلته د ابادۍ په نامه راغلي موږ به دلته ابادي کوو موږ به خلکو ته د تعلیم زمینه برابرو موږ به دلته د ښه صحت بنسټ اږدو موږ به دلته د خلکو د اقتصاد د رغونې لپاره یو بهترین پروګرامونه په لار باندې اچو خو اوس افغان مسلمان او مجاهد ملت ولید چې دا ټولې خبرې دروغ وي دوی نه د اقتصاد د خوالي د پر راغلی چې د افغانانو اقتصاد خې کې نه د تعلیم زیربناو د جوړولو د پر نه د هواد د بیارغونې آبادی د پر نه دلته کم د نظام جوړونې د پر راغلی بلکې دوی خپل شخصي اهداف درلودل او دا غ شخصي اهداف په مخ کې چې دوی هر قسم د چا ژوند تمامېږي د چا کور سوځيږي څوک وژل کېږي هغه دوی ته اهمیت نه لري او عین حال کې دوی سره هغه ګډاګیان هغه لاسپوسی خلک چې هغه به ویل چې موږ د هواد بچیو او موږ د همدې افغانانو اولادونه یو خو هغه اوس د دغه بادارانو د دغه خارجانو په امر باندې ورزي همدغه د خپل افغان د خپل مسلمان کور ته د هغه کور ورسوځوي مالونه چورکوي ولسی وګړي وژني نو د دوی هغه داوی هم هغه باطل او خطلې چې دوی ویل چې مونږ به هواد کې یو نظام جوړو مونږ به د خلکو د لپاره خدمت کوو مونږ به د هواد دفاع کوو مونږ به د خلکو ساتنه کوو دا ټولې داوی دروغ خته او برعکس سرچپه او خته بلکم دغه خلک دي چې د بهرنیو په ملاتړ باندې د بهرنیو د ګټو د لپاره د امریکا او د صلیبي ځواکونو د ګټو د لپاره خپل هیوادوال وژني خپل خلک بې عزتي خپل خلکو باندې ظلمونه او ستمونه تر سره کوي او حتی دوی په قساوت او په دغه بدبختی کې دومره زیات بدبخت دي چې دغه د سفریق کم قطعي دي یا د ضربتي قواو کم قطعي دي په دې کې تر ټولو د سیمې هغه منحوسه خلک تر ټولو ظالم خلک لوچک وحشي دا خلک پکې قومندانان دي لکه موږ تاسو څنګه معلومه ده د کندهار په علاقه کې چې کوم تر ټولو ظالم هغه سړی دی خلک د کورونو وباسي وجني جنرال رازق عین حال کې چې کوم د پکتیکا د سفریق قطعه مشرو مجاهدینو لخوا هغه وژل شو عزیز الله کاروان دا ویل کېږي چې عزیز الله کاروان به د خپل ځان سره هغه سړی نه نیولو چې تر څو چا قتل نه وکړي د به ویل چې ما سره که څوک ملګری کېږي زما قیتې سره که څوک یو ځای کېږي نو هغه به هغه سړی وي چې د قتل کړی وي دوه درې خلک وژلي وي تر څو د زړه سخت وي کافر بادار چې ورته هر څه وي او هغه تر سره کی او د خپل دین توهین خبره وي که د خپل د هوادوالو د خپل خپلوانو د وژلو خبره وي هغه په دې باندې صرفه ونه کی دا دومره سخت زړي او وحشي خلک دي د امریکایانو د اشغالګرو خو هم دغه خلک په کارو تر څو چې دوی هر امر ورته وکي او په هغه باندې غوي صرفاو نه کی او د دوی امر خپ اطاعت سره تر سره کی په مقابل کې که هر وحشت او دهشت تر سره کیږي دا سرته ورسوي نو هوادوالو ته اوس معلومه شو چې امریکایي اشغالګر او د هغوی ګډاګیان زمونږ د خیر او زمونږ د فلاح او زمونږ د هوساینې د پاره کار نه کوي او نه دې د پاره هغوی راغلي دي بلکې د دوی کار دا دی چې افغانان ووژني کورونه وروران کی او د هغه د ژوند تر ټولو هغه ضعیف امکانات هم لمنځه ویسي همداسې د حقمل صاحب دغه د سپریه قطعه په نامو یا د نورو قطعو په نامو چې دا اوس د افغانانو کورونو ته ورځي د افغانانو جونګړو ته ورونه اچي بمباروي یې لوټي لوټي کوي او نه دی وړو نه دی زړو نه دی خزو نه دی سپین سر او نه تور سرو د دې توپیر کی او لوي مخې دغه جنایتونه سرته رسوي دا د امریکایانو هغه روزل شوی په اصطلاح داړون کې دي یا په ساده ژبه باید و هغه جنګي سپیان دي چې هغوی د یو څو ډالرو د یو څو روپیو د ترلاسه کولو لپاره نه ضمیر لري نه وجدان لري نه حیا پیژني نه شرم پیژني نه خپل تاریخ پیژني دوی له دغه ټولو ارزښتونو څخه منځل سوي خلک دي او بیا هم دغسې کرغېړنې څېرې د اندغو شرایطو واجدین دا به امریکایانو په دغو قطو او په دغو قوتونو او په دلګیو کې دوی داخل کړي دي او بیا دوی چې کوم وحشت سر ته رسوي دوی هغه ټول دغه ډیر باقاعده دغه دوی ثبت کوي ویډیو کوي او دوی سره د امریکایانو ټول هغه ټکنالوژي قوتونه چې دي کاغه چورلکې دي الوتکې دي یا ډرون د هغه د دوی سره هماهنګ روان وي د عملیاتو په جریان کې جاسوسي جالې د دوی په خدمت کې وي نو دوی چې کوم عملیات سرته ورسوي ښه وحشتونه وکي او ماښام یا بیګا یا هر ټیم چې دوی بیرته ستنیږي خپل مراکزو ته نو دا خپل هغه بادارانو امریکایی جنرالانو او امریکایی مشاورینو دوی په مخ کې ږدي چې موږ نن خپل افغانان دومره تعداد باندې ووژل دومره د خویندو میندو بې عزتي مو کړله دومره ماشومان هم له تیغه تیر کړل دومره شتمني هم د هغوی چور کړه بیا د هغو له خوا نه دوی په شا باندې ټپول کېږي، دوی ته ستایش ورکول کېږي، دوی ته انعامونه ورکول کېږي او د هر چا چې ډېر قتل، ډېر غارت، ډېر چور چپاول کړي، هغه دوی له ځان سره لیکي چې تاسې ته به موږ په مناسب وخت کې دومره دومره انعام درکوو او موږ به دا خبره خپل امریکايي جنرال په بګرام کې چې ناست دی هغه ته به یوړو. دا هغه کرغېړن خلک دي. چې دوی د افغانانو په مقابل کې روزل شوي دي، چې دوی د افغانانو د لوټلو، د افغانانو د ځورولو لپاره دوی تربیه شوي دي. که څوک دا فکر کوي چې دا د کابل رژیم له خوا نه دي، نه، کابل رژیم خو هسې هم له سره له الفه تر یې پورې په همدغه ټیټ، او لویدلی دریځ او موقف و ضمیر باندې ټوکیدلی او رژیم ده خو دغه قطعی او دغه ټولګی چې اوس یادیږي نو دا د امریکایانو هغه ځانګړي پروژې دي چې دوی د خپل ځان د سپر کولو لپاره او د دې لپاره چې خلکو ته وښیي چې اوس خو وګورئ امریکایان هم نشته او افغاني ځواکونه دغسې عملیات ترسره کوي نو دا په ذهن کې خلکو ته ورکوي چې دا خو یو افغاني جګړه ده دا هم افغانان دي او یخوا ته په مقابل کې مجاهدین چې کوم دي هغه هم دي نو موږ په مابین کې کوم دخیل نه یو خو واقعیت داسې نه ده واقعیت دا ده چې امریکایانو د دې ټولو وحشتونو تربیه ورکوي د دوی ټول هغه کوردینات دوی ورته کوي او دوی قدم په قدم څاري موږ خو په دې باوري یو لکه څنګه چې د دغه وحشي داړونکو د سپریق قطو یا د نورو قوتونو باداران دلته سرنګونه شول شرمسار سول او په شرمونو وشرمېدل یوه ستراتیژي هم هغه منزل مقصود ته ونه رسیده نو دوی به هم الله تعالی همداسې ذلیل کوي که څه هم د مجاهدینو لوري نه په ډیرو ولایتو کې د په خاص قول د سپریا قطعو د نورو دغو افغان وژونکو قطعو په مقابل کې خاص تکتیکي عملیات تر سره سول او نور به هم ان شاء الله تعالی تر سره کیږي خو دا جای د دوی یاد لري چې دا به ډیر الله تعالی په ډیر کم وخت کې ذلیل نیست و نابود کوي لکه څنګه چې دا اربکیان د هغوی دا نورې ډلې داعشیان یا دا نور دا نور اجرتي قاتلان الله تعالی په سلسله وار ډول باندې شرمنده رسوا او لمنځه یې وړل دغه قطاعت او دغه ټولګي به هم الله تعالی له منځه وړي. واقعا ایمل صاحب تاسو ته معلومه ده چې له دې ظلمونو له دې وحشتونو څخه د اشغالګرو د هغوی د ګوډاګیانو یوازینی لوی هدف هغه زمونږ ستاسو د مسلمان او په دین مینو هیوادوالو د عقیدې د فکر د جهادي روحیې د مقاومت د دې ځپل دي او دوی غواړي چې په د خپل وحشتونو سره د هیوادوالو ازادي غوښتنې د هیوادوالو د جهادي هغه کمه ولوله چې دا جذبه چې دا هغه مړه کی خو حقیقت خبره دا ده چې مسلمان امت په قربانیو باندې یا په وژل کېدو باندې یا په شهادت رسیدلو باندې کله هم نه دی ایل شوی او نه به هم ایل شي بلکې د مسلمان امت چې څومره هغه قرباني زیاتیږي عمره هغوی خپل عقیده باندې پخیږي هم هغه اندازه د هغوی جذبه او احساسات نور راپورته کیږي او په دې وخت کې مونږ په هغه تشپنامه علماو چې په سعودي او په جاکرتا او همدا رقم په کابل کې غونډې کولې او د مجاهدینو روان جهادي مبارزه هغه غیر شرعي بلله هغوی باندې هم غږ کوو چې تاسو اوس چیرته یاست هیوادوال مو وژل کیږي شتمنۍ چور کیږي اورونه ورته اچول کیږي اوس تاسو ولې غږ نه کوئ تاسو خپل بادرانو په امر باندې جهادي مبارزه هغه باطله وګڼله خو اوس د دغه امریکایي وحشت لپاره کومه توجیه لرئ؟ که چېرته تاسو کې افغانیت او د اسلامیت لږ احساس او جذبه هم وي، ولې اوس په دغه حالاتو باندې تاسو خاموشه یاست؟ ایمل صاحب لکه تاسو ته چې څنګه معلومه ده، د امریکې دفاع وزیر په امریکا کې وویلي چې په افغانستان کې به د داخلي ځواکونو د وروستیو لوړو تلفاتو د کنټرول لپاره موږ خپل جګړه ییز ستراتیژۍ ته څه ناڅه تغیر ورکو او هغه ویلي چې په یو وخت زموږ د مخالفینو په خلاف باندې د علماو فتوو او همدا رقم د سوله غوښتونکو پر لټونو ډیر ښه بهیر روان دی مقصد دا دی چې امریکایي جنرال جیمز میتیس د دې ستاینه وکړه او یو رقم ته اشاره وکړه چې زمونږ اغل ته ډیر بریالي کار روان دی نو موږ ډیر ښه کار روان کړی دی موږ تاسو مخکې ویل چې دغه فتواوې د امریکایانو د امریکایي جنرالانو پروژې دي چې هغوی تش په نامه علماو ته دغه پروژه په لاس کې ورکړه او همدا رقم دغه سوله غوښتونکو په نامه یا پر لټکونکو چې څوک دي دا خلک موظف کړل تر څو دغه سي شعارونه پورته کی تر څو دغه روان جهادي بهیر هغه د سوال او د پښتني سره مخ کی نو یقیني خبره ده چې اوس دوی سره ورس تر بلې هغه را برسېره کیږي دلته چې د هوادوال وژنه روان ده قتل عام روان دي د کلیو د کورونو ورانیدل روان دي نه پکې پرلتیان سوي نه پکې هغه سوله غوښتونکي سوي او نه پکې دغه تش په نامه درباري مولایان سوي نو مقصد او مطلب دا دی چې دا ټول د اشغالګرو هغه پروژې وي چې د جهاد او د مقاومت په وړاندې وکارولې خو کومه نتیجه چې لاس را نه وړه اوس یې شروع کړې د هوادوالو وژنې او قتل عام ته او ان شاء الله العزیز دا کارونه به هم دوی ته معکوس او برعکس نتیجه ورکړي او دغه اشغالګر او د هغوی ګوډاګیان به ان شاء الله العزیز له افغانستان نه په ټیس سر په ماتې سره هغوی تختی او اخري او نهایی نتیجه به د مسلمانانو د مجاهدینو وي ایمل صاحب دا چې زموږ تاسو د خبرونې وخت هم دومره وو دغه خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسو درنو او قدرمنو اوریدونکو نه